نو برابرۍ کې برابرۍ په بارۍ کې واجب یو شپه یوې سره بل شپه بل سره کوي په دې طریقې باندې خوراک اسکا کې جامه کې تعدیل ها د زړه من یوې سره ډېر وي یا جما دا سوزونه چې د انسان د طاقت نه بهر وي ناغه کې تعدیل غیر ضروری په باره کې مونږ لا یو بل باندې فضیلت نه ورکول نبی صلی الله علیه وسلم وکانا قل یوم الا وهو یطوف علینا جميعا اکثر بداشي چې مونږ ټول باندې نبی اسلام به وګرځیدل فیادنو من کل امر امرات هر خج زبانې ذکر ده بغیر د تمسیس نه خبره تربیه وکړي ویل چې نبی اسلام تفریق نکي دا یا رسول الله یوم لعائشه ما خپل روز عائشه رضی الله عنها ورکړی نبی اسلام قبول کړو قال نقول في ذلك انزل الله عز وجل في اشبايا وإن امرأة خافت من بالها نشوزا أبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا مفهم بن عبد العزيز قال حدثني أبو عمران بن جوني قال يعني أبي بن بابلوس اسلام سو ګل ګلبیانو ته په خپل بیماری کې ټول راجم شوي فقال اني لا استطيع ان ادور بينكن روز ما طاقت شته دنه چې ټول یو ګرځم قراندازي ضرورت نشته او نبی له سلام باندې قسم ووم نه خو بیا هم نبی له سلام سفر لبیت اقرا بین النساء حسن به واچولې نو چې د چا نوم وته دا اخرج بیا معه یو روز یو شپه دا باری وا په مزد بیبیانو کې خو سوده بن بنت زما ای روز خپل عائشه رضی الله عنها له ورکړی وا نور هر یوې سره روز شپه دا یو باری بشو د نبی صلی الله علیه وسلم باب في الرجل الذي تبع داره وبه قال حدثنا عيسى بن حمى قال اخبرنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب في الرجل يشترط لها داره سړي دا مقرر کړو چې تعالی کور جوړوم په هند عقد کې دا وی چې تا د دې کلی نه با بل کل ته بل نه بیا نو خبره دا چې شروط باندې ایفا پکاته حکم عقد باندې کوم شرط باندې دا فرج حلال کړي نو پاغه فر شرط باندې ایفا بیا پکار ده ها ایفا نو کړو نو نکاح نه ختميږي مار به تل براشي حق شروط ان توفو بی مستحللتم بالفروج هغه شروط باندې ایفا پکار ده چې کوم فروج تاسو ځان له حلال کړه باو في حق الزوج على المرأة وبه قال حدثنا من بن قال أخبرنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن ګوره یو سجده تعبدیه ده دیتا عبادت سجده ویل کی دا په هیڅ دین دی بيد الله نه بل چاته مشروع شوی نه ده ٹھیک شو خبر پوه شو زما یو دا سجده ده چې مسجود عالم الغیب دی متصرف الامور معنی دی وجنا دا شپږ اندامونه په ځمکه باندې دی لکه مونږ تاسو په مازه کې اهل سجده کو الله زموږ مسجود دی عالم الغیب دی متصرف فی الامور دی نو دا سجده عبادت دا دا بغیر د الله نه بل چا ته په دین کې نه د مشروع شي کون کې کافر ګرځي چې غیر لکې ٹھیک شو دویم سجده د تعظیم ده سجده د تعظیم هم په یو دین کې نه د مشروع شوی د پاره د قبر قبر د پاره سجده د تعظیم ولا سجده میت ته نه دراغله زما په خبر پوه شوي میت ته قبر ته مقبور ته د تعظیم سجده په دین کې نه دراغله ها ژوندې سړی دی نو تعظیم د پاره سجده لکه د یوسف علی السلام رونو اسی و غیره وکړو فی قولی یا ملائکو آدم علی السلام ته وکړو فی تفسیرین نو دا په ادیان سابقو کې مشروع لیکن دین د نبی صلی الله علیه وسلم کې غیر مشروع لیکن سجده تعظیم قبر کوم چرته مشروع قبر د پاره مشروع نه دراغله بادیان سابقه وکوم نو ما په خبره پوه شوي د سجده تعظیم د مقبور د پاره په ادیان سابقو کې نه دراغله سجده د عبادت خو هیڅ شرط نه دراغله سجده تعظیم میت د پاره نه دراغله سجده تعظیم امم سابقو کې احیاء د پاره راغله دین د نبی صلی الله علیه وسلم کې دا ممنوع شو ها د عبادت سجده نه نه نه صحابي دی د عبادت سجده خو بغیر د الله نه بل څه لایق نه دی تعظیم سجده نبی اسلام دې لار دې دلکې نو پکار دا چې موږ خپل پیغمبر لوکو فایت النبی صلی الله علیه وسلم خبر پوه شوي بل تدریب راوی کې امام سیتی قاعده ذکر کړي چې د د حدیث متواتر فی المعنا باندې نسخ د کتاب الله کې دي شي دا یو صحابه نو دا روایت راغلي جی وی خوراک ورکی اذا طعمت ته چې خوري ناغل خوراک ورکا پښوی دانه چې خزه بنو خوري او سړی خوري هغه سړی نه کوم پاتې خوراک بخوري نه نه نه ان تطعمها اذا طعمت کوم خوراک ته کې خوراک بزنه کوي کوم د نارینه نو خوراک پاتې شي نه بیا د زنانه کوي استغفر الله اذا ان تطعمها اذا طعمت کور نه شړل نه دی جایز ولا تهجر الا فی البیت هجران راځي خفقان راځي نه پکو دنه نه دانه چې بس خفقان او کور نه وځه ته زمانه پکار نه یو ځل وای ته وز زمانه پکار په دې خو نکاح فسخ کیږي بزنین پوښوي که پوښوي کني پوښې نکاح مات شي ولا تهجر الا فی البیت هجران فی البیت راغله مسند عبدالرزاق کې یو روایت راځي دا سند په لحاظ سره دا وخت بالکل صحیح ده مصنف عبدالرزاق کې زنان راغلي د عمر جلانو ته شکایت کوي زما خاون روز روجي دي او شپې تهجد کوي ابي نزب دغه ملکم د مزد ملکم روجو نه ملکم دویم ځل باندې بیا شکایت دریم ځل بیا شکایت عمر الله بیا فرمن بای داس مکو په دې څلور شپو کې دا څلور خزې جایز دي کنه څلور خزې سړی ته جایز دي نو څلور خزې جایز دي نو کم از کم څلور شپو کې یو شپه خزې ورکو کنه پښوی شپې د مزونو مکو د خز سره او د کېدل عبادت ما په خبره پوه شوي دا یواز د مزونو عبادت نه دی د دننه حق لري نو څلور شپو کې یو ورځ خدای هغه حق ګرځي او څلور خزې جایز دي نو څلور ورځ کې یو ورځ خدای دننه حق ګرځي روزه منې څخه ځل خلک بند کړي په خبر پوه شوې درې روز روزي نو یو روز خو کوجه کنه دا د زنانه حق جوړیږي او څلور شپو کې یو شپه خو د زنانه حق جوړیږي ته د مزونو سره کوي بس نیم عمر به ورکړي خدای ټول عمر ورکړي نیم عمر ورکړي نیم عمرې دلته کې لکه کور کې نیم عمر ورکړي او 50 کال ورکړي عمر قسم ولا تاجر الا فی البیت د هجران فی البیت راغله هجران کو نه شړول کنه کو نه وځه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا باجي بن حكيم قال حدثنا ابي عن جدي قال قلت دا غرور لپاره خبر کوم هغه کې دا چل کوي او دلته خو خوراک دی کوي دا خوندن څه شملې دي سمه کې ټول شی د میخ او خزو خوړل او ډوډۍ په خورون نه کوي ډوډۍ د جوار ورټ ټول کچي پښې او چې د غنمو ډوډۍ پخی ناغه ماشاءالله غو خړې سره نشي پښې ځکه چې دوستو کې ورکین به لاس ماتيږي وړه غلې هم نشي خدا سړیم دغه څه خدي چې دې شی ولا ورکی کور نه وزه کور نه شل ناروا دی فهجروه فی المزاجع مزاجه کې کټ جدا کولی مزاجه دا مطلب چې ته کور نه شړي وزه د کور نه د حرام قتل هجران د زنانو سره فقط په مواجع کې راغلی اخو اخراج من البيت دا نه دراغلی په اسلام کې فقد طاب بيان محمد النساء كثير من يشكون ازواجهن ليس هو بخياركم د زين النساء على ازواجهن حضرت عمر به دا خځ به ډیر ضرور شي که ضرب نه کو نو نبی له سلام اجازه ورکړه لیکن د اجازه نه د ډیر زنانو شکایت د نبی اسلام کو دراړ فاتاو بیا رسول الله نساء کثیر یشکون ازواجهن نو نبی علیہ السلام فرمایل لقد طاف بیال محمد نساء کثیر یشکون ازواجهن د خوندانو شکایتونه کوي ګلې کوي زیاته کوي لیس اولائک بخیارکم خځه سره زیاته کون کې غور انسان نه احسان کون کې غور انسان دی نه صاحب نظر بی ارادي نظر او ځای بنولګي چې او ځای ته قتل ناروا دی یې صرف بساره کا نظر واړو بل طرف ته نظر واړو دوباره نظر پسې بل نظر ناروا جی أبي قال حدثنا إسماعيل بن موسى الخزري قال أخبرنا شريك عن أبي ربيعة الأيادي عن ابن بريدة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پسې بل نظر ناروا فإن لك الأولى تاد پر اول جائزو ابي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو سلمة الله قال حظ من الزنا هر یو مدرک دی چې کوم مقرر شوی فزن العینین نظر بیزا زن اللسان المنطق د جبه گفتگو او نفس تمنا او اشتها او فر سره تصدیق کیږي د کل بیا ټول ګناونه بشي فبه قال حدثنا عمرو بن يعقوب قال اخبرنا شيخ عن قيس بن وبين عبد الله بن ابي سعيد خجل ورفع انه قال في سبايا اوطاس حمله سره وته نه کیږي سو پوری چې وځه عمل لري شوی او ذات حمل چې وی نو حتا تحیزا تن او جهایزه وی نو یو حزرا شي نو برات د رحم براشي دان مال غیر بیا وته جایز دا نه ده پکار یومن بالله والیوم الاخر نو جامت نه چي د مال غنیمت سو پر چا غزور کی نه بیا غری کی نه نه نه استعمال غیر جائز نه نکاح هغه پر دعا ان الدخول فی الفرج اتیان بالدبر وکړه نو کان ولد احول نو دا بچی چې پیدا کیږي اغرنګا پیدا کیږي یهود رسم فانزل الله عز وجل الله آیت راولی کړه دا دې دوی نساکم حرس لکم فاتو حرسکم نساء سز حرس دې راتلو کې خپل فصل تا ان شیتم یهود وای اتیان کو من جانب دوبر دخول فی القبل وشي نو بچي پیدا کیږي نو احول پیدا کیږي دا دوی دروغ وای د د د د د نساء چې دا فصل دی فصل تا کوم طرف باندې راځي نو راتللې جایز خوشر دا چې دخول په قبول کې به دخول په دوبر کې بني یو چونه دا درو وای نه ان شیتم کیف شیتم نه نه ان شیم عین شیتم لیکن شر دا چې دخول فی القبر البی دخول فی الدبر بنی احوال کېدل دا یهود دروغ وایي ما په خبر پوه شوي دا ان ما بل ستو لیکه کیف شیتم کیف تاجن دا ان په عین سره بچی پیدا شي نو کان ولد احوال نو دا بچی رنګا پیدا کی دا یهود وای نو فانزل الله عز وجل الله تراولی کو نساکم حرس لکم نساء ساس فصل دے من عین تل کوئی نجائز دے کہ جانب دوبر نیتیان کوئی کہ جانب قبول نیتیان کوئی خو جائز دے خفاتو حرسکم دی مدینه منوره کې انصار رضی الله عنهم اتی کېدل او نور مشرکین هم او يهود هم نو دی انصار با اکثر طریقه هغه به کول چې کوم اهل کتاب به کول دغه اهل کتاب پو دي تعلیم یافته دي او د امریکین خو تعلیم یافته نه دي نو د تعلیم یافته او طریقې سره خپل ژوند تیرول انما کان هاذ الحی من الانصار دا قبیله د انصارو علیهم فی العلم فکانو یقتدون بکثیر من فعلهم ډیر کارونه کې انصارو د دې يهودو تراری به کول دا پوه خلق دی تعلیم یافته خلق دی دوی چې څنګه جون تیرې نه هغه څنګه لته رول پکار دی خبر پوه شوې کنه یعنی انصار اکثر امور کې د چا تابعداري کول د يهودو ځکه يهودو انصار خو په خپل مشرکان دي خو يهودو تعلیم شته دي نو د دې تعلیم یافته او مطابق خپل جون به تیرول خالي وکال من امر اهل الكتاب اهل کتاب اتیان زنانو سره کول څنګه کولو د دې يهودو څنګه عمل کول انصار هم څنګه عمل کول یعنی اتيان زنانو ته چې کولو به حرفین کول وکان هاذ الحي من قريش اوس دا قريش دي قريش هغه یشرحون النساء شرحا منکرا هغه هر کیفیت باندې با فائدہ استدل د زنانو نه اتيان بالحرف نقول فضا به یسنع بیا ذالک ناغه مهاجر ولګي د کول هغه سره دغه عمل چې کوم قریش کول قریش خو مطلقاً استمتاع به کول هر څنګه چی وی فان کرت علی اخذ غبدوغان پیدا شنه بلکې وقالت انما كنا نوتا على حرب من اتيان کو په اړه باندې فسنع ذلك والا فاجتنبني یغه چې عمل کې نو ټیک د کنه مان لري کیږي حتا سری امرو ما د خزو د خاون جګړه شو خبره بار راوته د خزو نه دا د خاون سره زما په خبر پوه شوي فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خبره نبی اسلام تور رسید فالله عز وجل الله تندراولیګ نساءکم حرث لکم نساء استاسو استاسو فصل دی وشوي راتل المستلقيات وی که حرف وی که مدبرات وی ټول جائز لیکن دخول په قبول کې فقط دخول په دوبر کې حرام قطعي دخول په قبول کې جائز